دغه بل لیک زموږ اورېدونکي بال محمد را لېږلی دی دی پوښتنه کوي وایي زمین بیت المال د اګر حکومت عادل به فروش چی طور حکم دارد و اگر حکومت غاصب و ظالم به فروش چی طور حکم دارد حضرات دا مځکه د بیت المال دا به وګورو اولا که دغه نږدې و قریې ته وه او نږدې و ښار ته وه چې د دې ښاروالاو او یا د دې کلي والا ضرورت و دغه ځای ته و چې یا په دغه ځای کې مثلا مړي ښخوي یا په دغه ځای کې د عیدګاه لمانځنه کوي یا هغه مثلا په دغه ځای کې خلق د وطن درمندار اچي د عکسونه په دغه ځای کې ګوري، هلته د عکسونه ګرځوي، که داسې مځکي دغه باچا عادل ورکوي ویل چاته په ملک دا حق نه لري، ځکه دا هغه مرعا بله کیږي مثلاً هغه قریب وبلد ته دا ضرورت دی د دغه ټوله ټوله ښاریانو یا د هغه کلي وطنوالو نو باچا که هر څو عادل وي دا حق نه لري چې د یوه د سره به خولۍ اخلي او د بل پر سر باندې به ایږدي د یوه مځکه به اخلي او بل چا ته به ورکوي لکه دغه فرمي د دغه دهري حکومت د دغه کافر حکومت چې دا خدای جل جلاله ختم کړي او رښې د دوی وختې الله دې تر هغه برباد کړي او که داسې وي چې کافر ظالم باچا وي د هغه تصرفات د کافر پر اسلام مطلقا باطل دي نه سوای کولای چې کافر باچا هغه راولاړېږي د اسلام دپاره تصرفات کوي او پر مسلمانانو تصرف کوي تصرف د کافر دپاره د مسلمانانو بیع و شرا د کافر دپاره د مسلمانانو او شاهدي د کافر پر مسلمان باندې دا کتاب نه مني دا مردود ده او که یو عادل باچا وي او هغه داسې مځکې و چاته ورکړي د بیت المال پر خرڅې کې چې هغه د عمران او د وطن لرې وي دا خلق د وطن ورته ضرورت نه لري نو د عادل باچا مؤمن مسلمان یعنی همدغسې تصرفات بیا جائز دي کتاب جواز ورکوي والسلام